بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال ويجوز الزفر بظفر ظفر نه وای خدای خوار نه څه وای ظفر که ظفر ویل کارم خراب ويجوز عذبه بالظفر والسن والقرن خدا تاسو دا متن کړی ظفر او سن او قرن دا دوه قسم دي یو هغه دي چې د خپل محل نه اوتی وي بل هغه دي چې په خپل محل کې فاتي چې په خپل محل کې فاتي څو قرباني ذبح کوي اوس دا ضروري نه چې خامخا په دې نوک باندې ته لوی غواتم غوات ذبح کوي یو ورک سړک جوای مرغی کو په ذبح کیږي کار دی کولو حلاله مرغی ده کوتره دی ورباندې ذبح کولو دور غټ غټ مکان پیښ شو یاد نه شو دا مطلب نه چې استاد څنګه ځان دا غوي وسنګ ورباندې غوي علي لول نه دي ضروري مخته خبره درته کوي چې چېرته ضرورت پیدا نو چې غیر منزوع د خپل محل نه راوتی نه وي په دې باندې قرباني جایزه ذبح جایزه نه ٹھیک شو او دې کې د امام صاحب او د نور ائمه ټول اتفاق البته نکته درا اوته ده د خپل محل راويسته خو غاټه اوس خلک د لولو نکان پرې دي اتنه اتنه دا اوس دوته کمال ښکاري ما پته نه کیږي چې څه حکمت ده زه پوهه غم نه کیږي دا څه وځي ما ټول یې پرې دور دور نکان دا ولي پرې کیږي څه مطلب پیشان دا ته یې پیشان ها پیشان کې دل دا دا یې درسو نه دا نوک بهر تک خپل زین راويشته دا غا خپل زین راويشته دا او هرن خکا دا څه شي لخر دا خپل زین راويشته دا نو امام سوای چې دی باندې ذبح حلاله امام شافعي رحمه الله فرمایي نه مردار ماشي مثلا دا متن شو اوس نور وتل شي نه کوي قالوي محمد دا جامع صغير کې يجوز رواله عذاب غضبها بزفه لک باندې وسین قاف باندې قرن خکر باندې وکله اذا كانت كلوي هر واحد منزوعا راوستل کړی شوی خپل محله حتى لا يكون باكله قاص خدش به کوم بیا او کله چې ضرورت زبه پیدا نو بیا په غاخلو ده خدای شان یا په لوکلو ده دا دا خو دلیل د امام شافعي سره او بل دلیل ولی انه دا زبه بزفر وسیله او قلم دا یو فعل غیر مشروع ده دا د یو فعل چې په شریعت کې د اجازه ملاو نه ده شوی نو فلا يكون الزکات دا ذبح نسوله ځکه ذبح په فعل مشروع لکه په فعل غیر مشروع ها دا خو د امام شافعي مولا مذهب باندې په نکو په زفر او په دې سینو په قرن باندې دا ذبح غیر مسول ذکر چې حدیث پکې راغی اوس تاسو لیدل نو په غیر مشروطین باندې چې زب راشي دا زب حل مذبوحه حلال نه بلکې مرداري اگر کله کوایا ویني ورنه ولي ونه پیږي وش مثلا لانه فعل غیر مشروط فلا يكون زکات امام شافعی رحمه الله او خپل مسلې لپاره یو مقیس علیه ذکر کوي او هغه دا چې خندق ظفر او سین او قرن کله خپل محل نه راوستل شوی نوی تاسو احناف هغه مذبحه مردار بوله د درایستل شوی وایمله او دا سره دا نه راوستل شوی څه فرق ده چې نه وستل شوی تاسو یې مردار وای او چې د خپل محل نه وستل شوی حلال وای فرق څه ده یاد نه څه ولنا قول عليه الصلاة والسلام موږ د پر دلیل قول رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم نه غدا غدا انهر الدم وین او بیاوا بما فغسیز باندې شیط چې ستا خوخه دا کټکول هغه په صورت ته جرح کې او جرح هم داسې چې دا کټکول په تیروالي د علي باندې راشي علي تر اوسه کې بیا مړی بیا د نس نور په ثقل یا بل څه اس پکې موافق نه وي خالي چې په تیر هغه علت چې علوي چې هغه علت تیروي او د تیروالي د وجې نه دا رګونه کټ شي او لدې نه وینه لاړه شي بس دا پکې ضروري ده علیم الکه هغه الا چې هغه تیروي کله د اوس پینې وي کله غیر اوس پینې وي دا خلکو پکې مستله راويستي وي چې ټول هغه د اوس پینې قرباني نه پکې یا لرګي پکې کې څه یو زمانه چا پښتنه وکړي چې کومې چړې کې لرګي پاغي باندې نه کیږي مله لکه پارس باندې کیږي لکه چې تیر لرګي پاغیم کیږي چې تیر وي خو بیا د نس نس در سره شي باندې خلک د ځان بعد خلک وایي چې په قرباني کې چې دا ونه کوي تاق کسان ګډېدل شي مثال په تور درې او پنځه او جف زوج دا نسب کې ګډېدل جوا او سلور او شپږ دا بنه غدي قیاس کی چې نه مړه جواز په کې راغلی دا جواز په کې راغلی ټیک ته جواز په کې راغلی دا دا و عادت چې و تر رسیدلې خالف په تاپ رسیدلې کې په دجف ته د دونو باندې هم زم وای هغه ورسره مل کړو اله بل خو ورته جوړ ته نه پیږي یا د نصر بیا دا د کوم چې تاسو دا مسله په ګراوي سره چې تاسو کسان پکې شریک شي نو نه کیږي کله ونه کمی او کله کدا کیږي او کدا جس پکې شریک دي بیا نه کیږي کیږي په مسله ټول کیږي خاص البته تاسو ته ویلو اته کسان پکې شریک کېدل نه شي هو او دا ونه لاندې ټول پکې شریک کېدل چې دا مسله مخ کتابو ته ځي کې تیر شي خدایو کتاب نه یادې ما تاسو خدمت ته عرض کړ مونږ دلیل نقلی ذکر کړ کنه بما شئت چې په سود خوخه وي او چې تیر شي یا رسول الله او ما تقاضا له عموم کې او د عموم عمل دار چې هر تیر وي د هر جنس وي چې خو تیر وي لکه وای چاري نو موږ خو امام شافعي هم دلیل ویل او حدیث دلیل کوی په دا هغه حدیث لمن جواب کو چې هغه حدیث امام شافعي رحم الله خاص ګرځي څه ګرځي عام ګرځي او موږ څه ګرځو خاص امام شافعي چې مطلق نک مطلق غاخ مطلق خکر معنی قرباني ذبیحه ټیک نه ده موږ چې نه حدیث خاص ده حدیث خاص ده هغه منع چې راغلي په حدیث کې هغه خکر او ظفر او سلوه مراله چې هغه په خپل محل کې اوس موجودي او بیا ذبیحه ور باندې کوي ټیک شو مولا یا د نسخ او کله چې راو بس هغه وخت ولې مردار ده هغه وخت ځکه مردار ده چې دوه چیزې دي څه چیزې دي یو د غاف د نوک او د خکر چیرواله او بل د هغه پر خپل محل کې موجودیدل دي نو تیرواله هم اثر پکې وکړو خو دې شکل هم پکې سوکړو اثر پکې وکړو په دې کټکولو کې نو دا د سره کتر مری چې ونیسي منخنقه او منخنقه حرامي فلهذا دا هم حرام څه کته خدا تیر دې هم پکې استعمال شو نو موږ ویلو چې یو محل کې حلال او حرام مبيح او محل دا راشي الکه ترجیح چا لري الکه دا هغه محرم لروي الکه مبيح لا وما رواه هغه حدیث چې روایت کړی امام شافعي نه هغه محمول له الله خیر دی ولی فإن الحبشة خا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا له حبشیان ولکه یسره دا هیڅ چاړه ده نشاله عامه کله سړی پلاس کې کله سلاندې پرته یا څه نه تاسو وی نه د حبشیانو نبی له سلام هغه د دې زبې تشبیه ورکړل زبې د حبشیانو سره خو د حبشیانو زبه په هغه نوک باندې نه چې نوک پر خپل محل اوته بلکې په هغه لوک باندې وا چې په خپل محل کې به موجود وو په هغه ښکار باندې چې خپل محل کې به موجود وو په هغه غاښونه چې خپل محل کې به موجود وو نو دا تخصیص چې موږ په دې حدیث کې کوو دا له جهته د غفل ته هغه شو څه سمونه وایي فإن الحبشة أهل حبشة كانوا يفعلون چې فعل به کولو ذلك نذبه فنوك أو فسين أو فقرن باندې په خپل محل کې ولکوي خطر یو او بل دا دا دلیل نه عقلی لانه دا ظفر سن او قرن حالت الجارحه دا یو اله زخمی کون کې د پتیروا تیر سره باندې د فیاس له حاصلېږي به پر هر واحد د ظفر او د سن او د قرن باندې ما هغه څه هو المقصود چې هغه مقصود د ذبح نه ده او هو اخراج دم هغه راوستل د وینو سوار او د ظفر او سن او قرن کل حجر شان د دبرې باندې دبره باندې زما جایز ده کنه جایز کومه دبر چې تیروي کسبینه یک توري مولانا اس میں کوئی فرق نہیں ہے یا دا خود چې تیروي یا د نه اکل جی تاسو سره والحديث اوس په نه باندې چې تیروي بخلاف غیر المنزوع خلاف دا غنوک دا ظفر سن او قرن دا پشان د اوسپنې باندې او اوسپنې چې زبا وشي مصبوع هم حلال ده او دا فعل هم مکروه نه دی نو دلته ولې دا فعل مکروه ده دا خو مکروه ما ولا وایا کنه یا دنو ته وای ان ما یکره هذا الفعل ول ان فی استعمال جزء الى ادمی فدې کې استعمال د جزء د ادمی ده چې هغه نوک د انسان ده چې نوک د انسان ده یا مثال په تور حقونه دي بل فرض او تقدیر دا یو دلیل او استعمال اجزاء د انسان بغیر ضرورت ده او بل دا ولې ان فيه په دې ذبح کې اثار على الحيوان سختی ده په حیوان باندې ورته چې په نوم ذبح کوي لکه وای څومره غریب باندې به عذاب تیر شي یاد نه اثار على الحيوان فقد امرنا او یقین په دې حال کې چې حکم کړی شو موږ لره فيه ذبح الحيوان کې بالاحسان په احسان باندې نبی له سلام فرمایي فاذا ذبحتم فاحسن الذبح چې کله تاسو ذبح کوئ نو ذبح کې احسان کوئ تکلیف حیوان ته نه ورکوي د ضرورت نه زیات قال امام فرمای امام قدری ويجوز الذبح بالليته دا باز نه باز دا باز تاغنی هغه تور ته پولی خطلې جی کته می کله چې تاسو فکر کړی باغ چاړې ولې دا ګوتی ور باندې پریش هغه تار ونه شي دی ها پوس جزاکم الله ویری ګوډ ويجوز عذاب الدلیسا په هغه پوسټ کې چلکا ورته یو لیکي ته ورته ول ول مروته د څونه چې ول مرأته چې په کله ذبح جایزه ده کنه تاسو څه سره شي اول پروته دا وی دا چې کوم دا حجر ابيض رقيق دا سپینه ډبره ده او ډیره نرمه ده دا په شان د چړې باندې خلک ذبح ور باندې کوي ویخا دا خو قدوری مولانا دا خبره فرمایلی ده او اوس ته هدايه مولا د قدوری د خبره تایید کی په قول د امام محمد رحمه الله چې جامع صغیر کې دا نقل فرمایلی دا ونص تصریح کړی دا محمد رحمه الله في الجامع الصغير اوس یو د امام محمد رحم الله هغه په جامع صغیر کې یو داب او طریقه ذکر کوي تاسو ها وای وما لم یجد او هغه سیز لم یجد چې نمومي امام محمد رحم الله فيه په درسیس کې نص یو نص راغلی نه د کتاب الله او د سنت نه يحتاط في ذلك لدي طريق احتياط فيه فيقول في الحل لا باس به باطل نص لا باس به په دې کې مطلب دا ده چې که یو خورې ګناګار نه خو نه خوراکي اولاد نه خوراکي اولاد لا باس به وش مثلا ها يقول اي امام خوف الحرمه او چې حرامي يقول امام محمد فرمایي ها او که چېرته د داسې قول راغی چې یکره او لم یوکل د دې مطلب دا چې دا حرام سره حرام یا مکروه تحریم دي قال امام محمد فرم قال ویل امام قدری اوسخه حیوان دي سملاو اوس په کار دا چې چاړه تیارای دا خط يا رأي في قول عليه الصلاة والسلام كتب الإحسان إن الله كتب الإحسان الله لازم کړی له پتا سبحانه احسان على كل شيء هر څه سره ښېګړه کړی فاذا قتلتم فاحسن القتله کتا سو یو سو قتل کولو نو بیا قتل کول خو کوي ثم ته پچا مو قتل حق د خالی مرکوي پوزي وګونه مور باندې او اذا ذبحتم چې تاسو حیوان ذبح کوي فاحسنوا الذبح تاسو خولي کوي ذبح فاحسنوا ذبح خولي کوي ذبح تفسیر یې څه غدا ده وليحد احدكم سفرته او تیرې دي کی وليحد احدكم تیرې دي کی لکه یو تاسو سفرته چړا وليرح ذبيحته الک آرام دی ورته خپل ذبیحه له زر الک چاړو کې اور باندې راکاږي او دا زر وینه ونلار مړه بشي او یو کال الک چاړو کې هغه پسې ها نو ډیر غریب تعذيب ملاوي کنه لکه چې تیروي دا په ځان خبره نه بیا کار وشي او که پسې نو بیا هغه د تبرګي والا کې څه جن جوړي کله د تیاد نه یاد ته خاله خسر شي هو یکره ایجعها دا مکروه بل شوی دا چې څومره ول شي فها دا حیوان په ځمکه باندې هغه ورته ګوري او بیا لکه دا چاره تیرول شي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ولد له يسري لرا اضجع شاطا چې سملو له وګړ او هو يحد شفرته او د تیرول له خپل چاړه او د سیاغه مخ کې دا تا کوي دی لکه ډیر خلک دا چې حیوان سملولې مخې ورپورته کړي چې دا د دلای فتح کوي او لکه حیوان سره ته حیوان علي نو بیا دی لکه تشریح کوي څه وایي بیګم څه ځان ښکاري خل علي کله حال پښتو نه پوي نو مخ کې مخ کې تیروا تاسو ماشي لیکلي دي دا حیوانات چې کوم دي دا پچن سیزونو باندې دوه الکه خالق پیژني او خپل رازق پیژني په خالق علم دا او پر رازق باندې او په مرګ باندې او په خپل فساد باندې چې دی خوښ شي یا دا نو اوس وهي یا مې مرکي مثال په دې باندې الله جل جلاله دې سم علم ورکړي خالقا فزني وای رازقا فزني چې څوک ده الله جل جلاله او خپل مرګ باندې هم پويږي او په فساد خپل باندې هم چې کوم ده پويږي دې درو شانو دې ته علم خدای په کور کړی دې کې دې هم عقل پوره ده حیوانات سبحان الله نو ځکه دې مخ کې ستو شانو تیرې خو غلې و پوي چې لکه مرکې سم لاله نو ځکه دې حدیث کې راځي نبی صلی فرمایي فقال لقد اردت ان تميتها فإرادك استدامرك موتا امر کله باندې هلا حدثتها قل سالت الاولى دا چاړه قبل ان تزجعها مخکې دې چې تا دا پس مکه باندې سملولې و مخکې به تیر مخکې چې اختر دی ویلاله بازار ته کوم د تبرګیان مبرګیان کوم د وړي ښه چړې مړې ها او درې باندې اکتفا یا رسول الله سلام خو فتوا د امام ابو یوسف مذهب باندې چې حلقوم او مری پر کول پکې ضروری او د دوه رګونو کې یو رګ پر کول ضروری کله دوه پر کول بیا خاص په اوله عمل را فتوا له چا مذهب باندې امام ابو یوسف دا تاسو یاد اوس نور ورته لګېږم چې قرآن دې ورته کړی د شاړو پکې وهې هغه که تاسو کړی حیوان کتلی د حیوان د سپینو غوندې مغز ته هغه هډوکي کې پراته هغه ته مه راسوه دې ته حرام مغز وایي اصل کې د تولید مرکز د منی و هغه دماغ خدای شان دا د ملا کې کوم تیر ده دا دغه نه الته خپل محل ته ځان دا پایپ لاین چې کوم خدای پاک تیر کړی دا د دماغ د سره د دماغ نه ځکه بعض علما فرمایي طالب علم د پاره عالم د پاره چې دین خدمت کوي د کثرت جماع نه ځان ساتي دې سره حافظه کمزوري کیږي که دماغ بیا دا غو تولید کولای نشي د دماغ غوړ دي سبحان الله سب کېدو سبحان الله بیا د نس نه دا چې دا بیا دې سره حافظه کمزوري شي د اسم سړی ذهن کې نه راځي نو دی وجنه دا تاسو دا مسله ذکر سره چې جامې نه روانې دي خلک وهم بلغه تاسو خسرې چې الله مو خسرې کې دا لا نو خاط چې کوم نه چاره مر تاسو قران دی ورل کړي ټیک ده او یا سره ورته لګېدلې هو دا بالکل دلې په حقي سره ور باندې مات شرګه چرګ دوله سبا کو چې څو پورني کتلې او سره ما ما دا مکرو را سر پرې کوي دا چرګ چې خرڅې دا ټول سونه پرې کې دی خدای جوړه غرته کی یا د نس پښتون پرې په خدای کسان چې چرګ مزه کې خو د رګل چرګ دی نه پرته چې دا سم مردار خور دوی د لغه مینه خور دی خبر بیا د او چې بیا په خط کې بیا سره هغه شوق ده و هم بلغ سکین انه قا مونږ ما والده سنتي یو خدای پاک دې وبخي بیا هغه زمونږ ما چې چرګ راړل نو هغه زه کومه کې ناس مطالعه مې کوله غالبا ابل کشرول نو هغه چرګ سره خنه شوله څه شو سره خنه شوله نو ما ورور زبا کوي تر څه دنه ته مزه ما کوم ولې تا واز وکړه چې هغه زبا کوي هغه خوګړی راي یا د نس یې سم په کلی منل یا د نس هغه ما ته اجازه زما ته وځي تر څه ورسته مې وتل ګوره دا خار وکي اوس دا چې زړه دې خدا به مړاو ته یې سار وخت وګي ادي ته یې نه سي الله راځي زه یې ډیر خوږی یا د نس خبره پښتو په د شرګ سر مور باندې په وی به خپل لاړ شي لاړ شي خوندې بیا لاړ شي مکروه شي خلا عمر غ بسکین النخاع او قطع على سر کره له مکروه ده له دې زابه له پاره ذالک دا بلوغ بسکین په چړې باندې خاله یا قطع دراسه وتوکل الذبيحه وتوکل المذبوحه دا مذبوحه حلال دي خره او بعض نسخ بعض نسخې د قدوري داري چې من قطع بسکین النخاع من قطع بسکین النخاع دا بلغه په ځای باندې لکه قطع راغلی فوی دا لکه ما دا نخاع لا څه بلا دی والنخاع عرق ابيض دا سپین رق دا فی عزم رقبه هغه اډو کې دا غړی کې دا ګردن کې لكن مكروه لذا أما القراءة فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تخنع الشعطو نبي صلى الله عليه وسلم منع كروا كلك نخاعة لك أغاث ان تخلع شاتو چې خلع کیږي لکه نخاع کیږي په ګټ کې اذا فضحت چې کله دا بقول شي الکه دا لغلط سم تفسیر وکړه او تفسیره ما ذکرنا تفسیر یو آل چې ما د ذکر ک چې بلوغ د سکین د الها نقاع چې چړه لکه بالکل حرام مغه تسکی ورسه ها فقيل شاویل معناه ايمو دراسو حتى يظهر مصباحه د سې جن خلق د شي کوي حیوان دې هم لاو بعض خلک د شي کی دا سره نه ده د شي کی تاسو کتلې راځه سره که سر دې برابر کوم خو یا جنو سره سیم د شي کی سره نه د شي کی دې لپاره چې دا مذبح الکه ښکارا شي دا لخانه څه دي دا نو خاله چې لکه د دې شي کته هم ده لکه سمم لول لکه البته باج حیوانات دي شي کوي چې دا هم دي شي کوي کته هم ده نو مې خاله لول سره دغه څه کوي چې خدای ته بیا راغلی یا د نظر نو بیا زور ډیر مور کو چې بالکل د شي خپل عادي حالت برابر کې چاړو پکې شي پوه شو مسله هله ايمو دران صحت ايه زهره چخکارشي مصباحه زيد زبه تدي مصبوحه شاویل نو خالد وای ایو کسر عنقه قبل ان يسكن من الاستراب هغه خپې وای سر وای او ته تراو لګي او سره ولا سکه کټکه دا نو قاعد دا هم مکروه ده خوش مسله ده وكل ذلك مکروه دا مت کسر نخاع قطع ټول مکروه وهذا ودا حکم ثابت ده وهذا دا حکم د لقاء دا ثابت ولي ان في جميع ذلك په دې ټول مذکورو کې چې ماده کسر ده پښتو په کې نه پوي او نحدا او في خطرات زياده تعذيب الحيوان دي نو قاعده معلومه په انداز د ضرورت په حیوان ته تعذیب ورکې او د ضرورت نه زیات تعذیب ورکول حیوان ته دا کراهت راوړي لکه دا مکروه ده و خلا مرده خرابېږي ور باندې خو ستا دا فعل مکروه ده خدای به بیا په تعذیب ګناه باندې ونیسي ګناه دي وکړه مکروه ګناه دي وکړه والحاصل ان ما فيه زياده الام هر هغه فعل انما هر هغه فعل فيه چې په دې فعل کې زياده الام زیاد درد ور کول لا يحتاج اليه د څه درد چې هغه ته احتیاج نوي فی الزکات فذبح کول کې مکروه دا مکروه او یکره او بل مکروه ده ان یجر ما یرید ذبحه برجله چې ودې تړل خو سترخونه ولې سکه ولا ته بکوي چې قبله ته سیده کړه د وځي بعض خلک عادت دی چې تاسو کتلی د خلک عادت دی چې یو ځای لکه د وینو د پاره زور کی چې کی سیر ویني لپاره چې زور کی په دې بلچې باندې هغه حیوان خو شوخي کوي کنه نو هغه ټوپونه مو پړه واچي آلت کی سم لې ٹھیک آلت کی اله کوي ها سم لې بیا دا دا نارستان دسو دغه وای دا نارستان کله کوي بیا دې غزین را تکي ها ها ها دې غزین را ظالم هغه ته ورته زور کا هغه ته ورته زور کې کدي ځاله کوي وینه چې لار نشي او خراب نه اکثر پر زموږ کې چې پخې نه او چې پخې شي چې په کې لکه پاکه به کې وګوره پس ټول به کې څه مسله یا نه څه کول نشته کې ښه دې ته نارستان وای دا لکه په منونو منونو غوښه لکه کشکې دور نشي کولای چې دوه بلچې لکه په زمکه کې دې ته نارسته وای ناراست همیشه اسانه کار نه کوي سخت کار کوي کمه کلی دی وقوف کی خاله تاسو څه به خاله و یکره مکرونه ان یجر چې ان یجر چې اوس کول شي ماغه حیوان یرید چې اراده ورنه کړی شوی زبو د زبې دی حیوان بریج دی رجل ونه وي خاله بریج دی په خپې د باندې الى المصباح زیرته او بل دا ان تقنع الشعر چې مری ما تکړی شي گردن قبل ان تبرد مخکې دینه چې سور شوی دی سور دې ته سړوال تعالی عمل تاسو چلخه شپې کوم تړلې کوم نه تړلې تړلې دي حیوان دا خپې وهي وهي پښتو په نو تاسو په آرام آرام سره خپې خلاص کړئ چې کله خپې خلاص کړئ اپخې چې لسې لاړ شي کتر کم دی چې خپې لاړ شي پوه شي چې له ګواه خلاص نور ګرا باندې ها یاد نه سو بیا کله کله چې ټکه مور کوي دسی چې دا سیت کې بیا خپو وای ها او چې خپل لاړ شي بیا دې او د ساله کوي دې وخت یې لکه ماتي او ماتي کې هم تاسو نه پته نه خاله هغه قبل ان تبرد يعني تسكن من الاستراب چې آرام شي رخپو وهلن ها د کال تغریب کې سرو وی چې بیا تر لکه خپې مرتکټ کې په ځوان باندې مثال په تو سره مرتکټ کې خیر خدای په چمره ملاو فلا يكرو النخع وسن الک ادا خو سکه چې ته اډو کې ته سره سره چمړه به باد کې وباسي او هغه به سکه ټوټه ټوټه کې بیا څه ټوله جایز ده دا غنه باسه فلا فلا يكرو النخع والسلخ الا ان الكراهه لمعنى زائد حنو دا کراهیت تحریمی نه چې موږ له حرام وای دې چې نه نه دا کراهیت هغه تنزیه ده دا له بس کول پکار دي ولی په دې فعل کې به ذات خود ته کراهیت نشته بلکې یو معنا ظاهر دی وجه نه څه پکې راځي یا کراهیت پکې راځي وای الا ان کراهت لمانا زائد دا کراهت یو معنا د یو سیز زائد راغی لا لمانا فی ذات الذبح وهو زیارت الالم هغه زیادت ته درسي زیات درد یې ورته ورکړ ضرورت نه وته تا ورته زیات درد ورکړ راته کول یې وکړل سر دې ور باندې کاټ کا او کنه جی قبل الذبح او بعده مخکې د ذبح نه چې څه کول یا ورسره ذبح نه چې نو خاص رسول یا ژوندې د خپل ویه ولې ته سر ور باندې باندې فلا يجب التحريم نو دا معنا ظاهر تحریم نه ثابتې نه کراهیت تحریم ثابت ثابتوي ځکه قریب شلره حکم د عین شوی الک اثبات نه وای مولا وای مولا او سلبا قریب شلره وای د آیات کې حکم د عین شوی اثباتا وخته څه سام لټي کې خدای ملک وخته ها اچھا دا چې دوی بلا والي چې جوړ خدای چې ویل وسنن ډیر سبق وایي یاد الله